غزوه دا نه دی پکار ابو ایوب انصاری رضی الله عنه فرمایي نو سمع رسول الله یقول کله په پاسن مفتوشي شیبا جنود مجنده تاسو باندې مبعوث لخر و مخرج شي فخرج من قل بعض فيها فتخلص من قومي بیا بغرض په قائد قبائل باندې ځان وړاندې کې پاغي باندې قال شيخ كبير ليس لقد ما سمى سؤال لا يكفي ووجد له سمى هو فوجدت رجلا لا ميلان وکړ د غزوی انا شیخ کبیر ضعیفم لا سلی خادم ما ځان یو مزدور طلب وکړ چې هغه زما سره تعاون واجری له سامه بس زما کومه حصہ ملاویږي مال غنیمت کې بس هغه بدل ورکو فوجدت رجلا فلما دن الرحيل د طلوع وخت نږدې شما سهار فما فقال ما تري مستامان وما يبلغ ثاني د سور برخ ملاوي کی څومره نه ملاوي کی معلومات پښته ده نه ما ته مقرر تنخواه پکار ده مقرر روپۍ پکار دي فقال ما اجد له في غزو هذه في الدنيا والاخره الا دنانير التي سما بس دا درې دنانير ملاو شو نور څه ثواب د دنشته دا غزوه د دنیا مقاصد لپاره ده نه وبايعك على الهجره باجرونه من اخوان مقاوم لهم مال او نه عشیره ټبر اشته نفل یزم وعدکم الی رجلین یا درې دا یو ملګری سره سوال نشته ابل سره نشته په نمبر نمبر باندې سوال یعنی حرم الى اثنين ثلاثه دا مالی لاک بکا په حد من حملی یو یو نمبر باندې سلیو کوي جی د تشکیل کړه نبی اسلام پیاده مجاهدینو پیاده تشکیل علا اقدامنا مو واپس شو مو ته غنیمت سملاو نشو وعرف الجهد فی وجوهنا زموږ په مخل باندې تکلیف نبی اسلام محسوس کړو فقام فینا فقال اللهم لا تکل الیا اے الله دې ما ته ما حواله کو چې زب د دې او چې د دوی د ماولت نه کمزوري کیږي اے الله دې خپل نفسونو ته ما حواله کو چې دې دا نه کمزوري کیږي خپل د بدن قرباني پیش کړي قال رسول الله عجب ربنا عز وجل الله ډیر خوشاله شي په باندې وزا فی سبیل الله عز وجل چې غزال دي فن هذا ما یعنی اصحاب ټول ملګری شو سوغري فعلم ما علی دې پوشي چې په شات تیر تبانه سمر ګناه وشفقه مما عندي تیر کړئ نو د عذاب نه یریدا حتا وری قدمه کان له ربن فی الجالیه ایمان نور اوړي حتا یاخذو فجاء محد فقلائن بنو عمی تر زامن مفشو قالو احد کې دي قال عین فلان احد کې عین فلان احد کې فلا به سلامت خپل سر واجر اسبن سور شو ثم توجه بلم فلما را المسلمون قالوا اليك عنا من لری شه زګتا ایمان راوړل مو سره مدد وکړو قال اني قد امنت فقاتل حتى جرها ومن سال الله القتل من نفسه صادقا بیا مرشو یا وجل شفل وجر شهید ومن جرى جرا في الله یا نقبا نقبتا فإنا تجي يوم القيامة كأفضل ما كانت أغن فراق وسيع لونها لون زفان بي ريح ريح المسك بي لكن مسك في القيامة لا في الدنيا ومن خرج باخراج فی سبیل الله عز وجل بیا علیه طابع شهدا د شهدا مور په لګي شورا